وهو الرحيم الغفور سچي پزمک کې نه نوځي او سچي د زمکې نه بهر راوځي او سچي د اسمان نه راکوزيږي او سچي اسمان ته ورخيږي د هر سيزنا هغه خبر ده هغه رحم کون کې او بهون کې ده داغنا د زره هم رسیز نه په اسمانونو کې پټ دی او نه پسمکه کې نه د زره نه لوی او نه د زره نه وړو کې ټول هر څه په یو سرګند کتاب کې درج دي او دا قیامت به ذکر راځي چې الله بدل ورکړي هغه کسانو لا چې ایمان راوړې دي او نیک عملونه کوي دا غوي د پاره بخانه ده او د عزت روزي ده کافران خلکو ته وایي آیا مونږ تاسو ته داسې سړی وخیو چې هغه تاسو له خبر درکوي چې هر کله تاسو د بدن زره خورې ورې شوي وي نو د نوي سر نه به بیا را پیدا کړی شي معلومه نه ده چې دا سړی په الله پوری دروغ تړي او کلیونه شوی دی نه بلکې کم خلک چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې مبتلا کیدونکي دي ان فی ذلک لآیه لكل عبد منیب آیا دوی چرته هغه اسمان او زمکه ته ندی کتلی چې دوی د وړاندې او درستونه راګیر کړی دي کومونګه اوغاړو نو مونږه با دوی په زمکه کې خخ کړو یا به پری د اسمان سټوټه راو غورځو په حقیقت کې پدې کې خامخا نخښتا مونږ وسپنه داغه د پاره نرم کړه چې تتری زغره جوړوا او داغه کړای ټیک په اندازه سرک دا اے آل داود نیک عمل کوي تاسو چې څه عمل کوي هغه زو وینم ګورم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر مونږه داغه د پاره د ولی کړې شوی تانبه چینه وبېولا او داسې پیریان مو داغه تابع کړل چې د خپل رب په حکم سره به داغه په وړاندې کار کولو په هغه کې چې با چا زمونږ د حکم نه مخ اړه وو هغه ته به مونږه د لمبوزن ور مزور سکولا هغوی به داغه د پاره داغه د مرزا سيزونه جوړول دنګي آبادیانی تصویرونه د لوی لوی هوز غوندي لوخي او د خپل زینا نخو زیدونکو درانه درانه دیګونه اے آل داود عمل کوي د شکر په طریقه باندې زما په بندگانو کې لک خلک شکر گزار دي د سبا د پاره دا غوی په خپل کور کې یو نخه موجود وا دو باغونه خی او غس اختا خپل رب چې کم رزق درکړي دي هغه خوري او داغه شکر وباسه ملک خپاکیزه دي او پروردگار دې بخون کې لیکن هغوی مخ واړو اخر دا چې موږ په هغوی بند ور اوشلو او سیلاب مو پی ور پرې خودو او د مخکینو دوو باغونو په بدل کې مو ورلا دو نور داسې باغونه ورکړل چې په هغه کې د ترخو میوو او د جوکی ونی وي او سلګي شان د بیرو ونی او مونږه د هغوی او د هغوی د هغه کلو په منځ کې چې مونږ پکې برکتونه کې خودلی وو خکارا کلی آباد کړی وو او پاغي کې مو د سفر فاصله په یو اندازه مقرر کړی وي په دې لارو کې شپه او ورځ خپه امن سره ګرځي راګرځي لیکن هغوی ویل چې اے زمونږ ربا زمونږ د سفرونو فاصله اوږدې کړه هغوی په خپل په خپل ځان ظلم وکړو اخر دا چې موږ د هغوی نه قصه جوړ کړه او هغوی مو بالکل خوارو وارو کړل یقینا پدې کې ډېری نخې دي د هر هغه سړي د پاره په هغه باندې شیطان ته سي اقتدار حاصل نه وو لیکن سچي وشو هغه د دې د پاره وشو چې موږ دا معلومول غوښتل چې څوک د آخرت منونکې دي او څوک د آخرت په باره کې په شک کې دي ستارب په هر سیز نگران دی اے نبی صلی الله علیه وسلم دې مشرکانو ته وایا چې را وبلې خپل هغه معبودان کم چې تاسو د الله نه بغیر خپل معبودان ګڼلې دي هغه نه په اسمانونو کې د ذره همرا د سسیز مالکان دي او نه په ځمکه کې هغه د اسمان او د ځمکې په ملکیت کې شریکان هم نه دي په هغه کې هیڅوک د الله مددگار هم نه دی او د الله په دربار کې سفارش هم د چا د پاره فائدې مند کې دی نشي بغیر د هغه کسنا چې د چا د پاره الله د سفارش اجازت ورکړي وي ان تر دې پوري چې کله د خلکو د ځړونو نه ير لری شي نو غوي با د سفارش کوونکو نه تپوس وکړي چې تاسو رب څه جواب درکړو هغه به وایي چې ټیک جواب میلاو شوی دی کاش چې ته د دوی حال په هغه وخت کې ووینې کله چې دا ظالمان د خپل رب په دربار کې ولاړ وي په هغه وخت کې به دوی په یو بل باندې الزامونه لګوي کم خلک چې په دنیا کې دباو ساتل شوی وو هغه به ځان غټ قانون کو خلکو توای وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما رب په خپل بندگانو کې چې چاله غواړي فراخ رزق ورکوي او چې چاله غواړي محدود رزق ورکوي او په کوم ورځ چې هغه ټول انسانان راجم کړي بیا به د فرښتونو تپوسو کړي آیا د خلکو ستاسو عبادت کولو نو هغه به جواب ورکړي پاک دې ستا ذات زموږ تعلق خو ستا سره دی نشي د دې خلکو سره په اصل کې دوی به زموږ نه بلکې د پیریانو عبادت کولو پدې کې اکثر خلکو پاغوي باندې ایمان راوړی وو حالانکه دې خلکو ته مونږ نه اول سي کتاب ورکړې وو چې ګني هغه دوی لولي او نه مو ورته ستانه مخکې څوک خبردارونکي ورلېګلې وو د دوی نه مخکینو خلکو دروغ غنل دي سچ مونږه هغه لور کړی وو د هغه لسمی برخه ته هم دوی نه دی رسیدلی لیکن کله چې هغه زمونږ رسولان دروغ وګڼل نو وګوره چې زمونږ سزا څومره سخته وه د الله د پاره تاسو یو یو او دو دوا یو زی شي او خپل دماغ کو جنگوي او سوچ وکړي ستاسو په ملګری کې اخر داسې کم خبره ده چې هغه د لیون توب وي هغه خو د یو سخت عذاب دراتلو نه مخکې مخکې ستاسو د پاره خبردارون کې دی په هغه وخت کې چې با دوی د کم سیس آرزو کوي دا غینه با محروم کړی کیږي لکه څنګه چې با د دوی مخکینی ملګری محروم کړی شوی وي بشکا دوی په لوی گمراه کن شک کې پراته وو